وإن أتى قبل سكون قد لزم في كلمة فالمد فيه قد حتم وسو بين مدغم مثقل ومظهر مخفف على الجلي وما أتى قبل سكون انفصل فحذفه حتم إذا به اتصل إلا الذي تلاه تاء شددت علامه طیبی صاحب دا خبره ذکر کړي اول خود دا خبره ذکر کا چې د مدي فرعي د پاره کله سبب حمزه نو خو ذکر کړي چې حمزه په یو کلمه کې مد متصل واجب او چې جدا جدا مدي منفصل جائز اوس درته هغه ذکر کوي چې سبب یې شی سکوني وای وان اتا قبل سکون قد لزم کچرترالو حرف مد وان اتا کچرترالو حرف مد قبل سکون مخکې د سکون نه قد لازمه چې دا سکون اصلي سکون لازمو اي سکون لازم سکون اصلي یو معنا ده سکون اصلي خو په جندل او کنه تاسو چې وقف او وصل دواړو کې ساکني او سکون عارضی څه ته وای چې وقف کې ساکن او وصل کې نه وی و ان تا قبل سکون قد لازم فی کلمه په یو کلمه کې فالمد فيه قد حتم نو پدې کې بد آمد لازمي مد لازم بيدا فالمد فيه قد حتم پدې کې بد آمد کم مدي مد لازم بي ما تو ګورا بیا برابره خبره ده که دا سکون چې د حرف مد نه پس راغلی که شدی او که ساکنی یعنی مخففی که مشدد ځکه کلمه مشدد هم ساکنه نو سکون کې دوه خبره رااله حرف مد نه پس به سکونی وړاندې بای دا حرف مد نه پس به سکونی شد بای ځکه کلمه مشدده هم ساکنه په خبره پوه نه شوي ولا ضالین کلمه نه پس لام راغله شد دی په لام سکون دی ځکه هر کلمه مشدده سي سي ساکنه یو شي خاجي دا ټول بشپک حرکت اوګدیږي یعنی درې الفا مثال به څنګه هر وخت کې ساکن د سکون لازمي دی خا الصاخه خوشی کپوی نشوی الف لام میم وما الحروف اما الحروف وهي المسمى فتلك الفاظ بذي تسمى مخکې درته تیرو شپږ حرکت مقدار دی الګ بدی باندې سوق بو شل مد لازم مو پیجندو حرف مد نه په سکون اصلي راغلی کاغذ سکون په شکل کې او تشدید وسو بین مدغم مثقل او برابر والو کا په مد کې وسو برابر والو کا بین مدغم په مند هغه کې چې مدغمی مثقل مثقل معنا چې شد پر راغلی مدغم مثقل څه ته وای چې شد پر راغلی و مظهر مخفف یا ظاهری مظهر معنا ظاهری مخفف نو شد بنئ ما ته وګوره آل انا کې پلام باندې شت شته شته او الصاخه کې په خا باندې شت شته مصنف رحم الله وای کده حرف مد نه پس سکون رالو اصلي دا سکون بیا سي یا بچ کم د مدغم مسقلی معنا شد بی و مضار مخففی یا به صرف سکون شد بنی مدغم مسقل مثال څنګه ده الصاخه الضالين ادا مظهر مخفف مثال څنګه ده آل انا پدې ټولو کې وسی سوې برابرواله بیانې په ټولو کې درې درې الف مد ده کمې زیاتې پکې نشته سو سو مد ده درې درې الف مد ده په خبر باندې پويږي کنه پويږي ځکه بعضی کتابونو لیکلي بعضی کتابونو لیکلي و چې کم مشدد یې کې بلګ مد زیاتی یعنی حرف مد نه پښه درالو مد بلګ زیاتې که سکون درالو مد بل دا خبره صحیح نه دا خبره صحیح نه ده مخکې درته په شعر کې دا وی چې د حرف مد بس سکون راغلی خو فی کلمتن په یو کلمه کې حرف مد بس سکون راغلی کلمه څه ده یو ده اوس درته دا خبره ذکر کړي وما اتا او هغه چې راغلی د حروف مدونه قبل سکون مخکې د سکون نه انفصل او جدای دا سکون په یو کلمه کې یو حرف مد په بل کلمه کې فحذفه نو حذف د حرف مد حتم لازم دی اذا به اتصل کله چې د دې ساکن سره پیوش شي لفظا څه مقصد تاسو ویلي دي پرون مو وی کله مو وی پرون کله چې حرف مد یعنی اجتماع د ساکنین راشي سراشي ساکنین خو پیژنې کنه دو ساکن دي یو کلمه باندې مغړاندې د ورپسې په بل هم ده دواړه یو ځای شول کلمې جدا جدا دي او اول پکې ماده ده اول پکې څه دي نو تاسو څه ویلو چې حرف مد بس کیږي حذف کیږي به حرف مد بس کیږي د دغه خبره کوي حرف مد خورالو رستو تی سکون امرالو خو کلمه جدا ده نو به مونږ زکه مد به پکې کوزه کوم خو له حرف مد نه پسته مد راشي سکون راشي نو مد بکاو اوس بس کو دلته حذف کو به حرف مد اولی کلمې جدا جدا دي څوک په دې پوښتنه سوچت کوي تاسو د دینه مخ کې شعر کې دا و چې حرف مد نه پس سکون راشي څورې فمد وکاو سکون یې چې راشي څورې فمد وکاو اوس دې شعر کې درته دا و چې د حرف مد نه پس به سکون راغلی او کلمه به جدای نو حرف مد به حذف کیږي مد خو خود نه کیږي چې حرف مد هم حذف کیږي نه پیږی پی اوس به په شعر په معنا پوه شي وما اتا قبل سکون انفصل او هغه چې راغلی مخکې څه شي راغلی حرف مد حرف مد راغلی قبل سکون مخکې د سکون نه خو انفصل دا حرف مد او سکون جدا دي او بل نه یعنی کلمې سری جدا جدا دي فحذفه حتم نو حذف د حرف مد څه شی دی لازم دی اذا به اتصل کله چې د دې سکون سره دا یو ځای شي لفظا اکه یو ځای شوی ني نو تاسو ویلیو اے په وقف کې حذف کیږي نه حذف کیږي په وصل کې حذف کیږي ګوره وقف کې نه حذف کیږي قالو حذف شو نه او وصل کې حذف کیږي قالو الحمد نو ځکه دی وای اذا به اتصل کله چې وصل وکي نو بیا به حذف کیږي که وصل نه کې فی الارض بسنګ وي چې وقف کې فی حذف کیږي او وصل وک فی الارض قلنا حذف کیږي وقف کې نه وصل وک قل نهبطو څوک به دې پوښتنه لاسچت کوي ته به نه پوهلا اے دی کتاب کې بعض خبره د نورو قراءات هم شته کبه پوه شوي خو خپخه اګه به پوه نه شوي نو خکاچا ها چې پوه شوي په خبره ده کنه که پوه پې نه شوئ نو نه تاسو نه په امتحان کې د دې تپوس کیږي او نظر نه زه تپوس کوم او که چا یاد کړ نو فائدې د خپل ځان د پاره ده ځکه چې وسړی دا یادې نو غنور خو خود یادې چې دا نه یادې دې داسې مثال دی لکه سړی وای چې ماسوتان روټي خور سړی خامخا خوري چې روټي د ماسوتان غره او بیا هغه ځای کې الوا تیار ده چې څوک خوري کنه خوري ته خو به ولاړو لاړ نشې ها لکه څنګه چې غیله نه زنه داسې دا ما یادم و ایمان و وجوب عینی دی هر ځعین سره دل پکاري غیله داسې دا لازم دی خو ویخ شیخا طالب چې ویخي نو ماته پته لګي چې ودین عمر علا پته او د داسې چې کله غوږ کې ګوتې وای کله پوزه کې ګوتې وای او د طالب ها الا الذي دا اوس یو خبره کوي چې کله دا حرف مد پر حذف کیږي نه ثابت پاتې کیږي خدا د نورو روایتو خبره ده مګر په هغه تاګانو کې چې د بزي صاحب د پاره کمې تاګانې راغلي زمونږ قراءات لس قراءات دي سودي او روایت شل دي سودي په دغه روایتو کې یو روایت د بزي صاحب اولنی قاري دی نافع د هغه دوه شاګردان دي قالون او ورش دویم قاري دی ابن کثیر د ابن کثیر صاحب دوه شاګردان دي بزی قنبل څه شي دا بزی صاحب څوک دی د ابن کثیر راوی دی لکه څنګه چې ستا د عاصم صاحب راوی څوک د حفص دی پوه شوې که پوه نه شوې ته وې زه د روایت حفظ داوې دار نو ستا روایت حفظ امام حفظ رحم الله د چانه روایت کوي د خپل استاد نه عاصم صاحب نن داسې بزدي صاحب استاد څوک دی ابن کثیر دا ما تاسو ته اول کې جوړ کړی مې دا نه تاسو لیکلی دی وای الا الذي تلاه تاء شددت مگر هغه حرف مد تلاه تاء چې رست ور پسې تار غلی شددت او د تابانه سي شدی به دا د چا قرات د چا روایت دی له احمد البزی دا د احمد بزی سے روایت ته فانه ثبت نو دا حرف مد به ثابت فانه ثبت دا حرف مد بسی ثابت به دا به حذف کیږي نه احمد بزدی صاحب څه وای داغه په روایت کې داسې دی مونږ وایو ولا تیمم الخبيث او داغه روایت کې څنګه دی الله دې تاسو له توفیق درکړي شو وای نور روایتونو سره خپل روایت مضبوط شي ولا تیمم الخبيث وای یوزن اپ کې غنه کوي ولا تيمم الخبيث دا تقریبا لغون ته تاګانی دي دیرش سو دیرش هغه پکې دا څه کوي دا پټ پکې کوي نه نه نه حذف کوي سو په دې باندې پوي شو آسان دي ان شاء الله چې پکې نشته ته په دې کې شپږ حرکت مت کوي دا داسې ده لکه موږ چې ضالین کې کوم مت کوي ها چې دا ادغام چې کوم دی علی المد طرا پیش شو دی حرف مد تا لا تا خدا تا چې شد پرالو نو بدا حرف مدغم دی مقصد دا دی په دې کې د تا ادغام په حرف تا کې شوی نو څنګه چل دی چې ادغام پیش شو دی ته فلم یکن مثل الذي تقرر نو دا داسې نشو غمخ کې څنګه تیر شو یعنی دا پشان د هغه ساکن نشو چې هغه جدای دا پشان د هغه ساکن شو چې هغه یوځي ځکه چې ساکن کله جدای مونږه مخکې وی قلنا اهبتو نو الته بیا حرف مد حذف کیږي دا دلته ولې حذف نشو دلته دا رستو کلمه مشدده ده نو د شد د وجه دا داسې شو لکه یو کلمه خبره پوه شوې فلم یکن مثل الذي تقرر هغه مخ کې غونته نشو چې ګني حرف مد به کې حذف شي تقرر معنا ثبت یعنی مخ کې کوم خبره ثابت شو هغه شان نشو اوس دلته د مد عارض وقفي خبره کوي تاسو لچ نه درځي هغه مد مد عارض وقفي خو په جندو کنه حرف مد نه بس سکون عارضي راشي نو که ضمه په نو بیا پکې سو وجې دي هو تول دو څو قصر مال اسکان تو دو قصر مال اشمام او قصر دغه خبره ده دلته کې نور څه نشته وما تلاه ساکن قد عرض او هغه چې د حرف مد پس راشي ساکن ساکن قد عرض للوقف او دا سکون عارضی وی د وقف د وجنه فما تلاه او هغه چې د حرف مد پس راشي ساکن ساکن کمی کمی طول توسط قصر وای کنه وای ا دې عارض وقفي کې څو وجې دي طول کیفت تسلیث او په تسلیث درې وجو ته وای مع السكون المحض والاشمام دا درې وجې په څه کې جایز دي د خالص سکون کې چې تو وقف بل اسکان کې سو وجې جایز دي درې ول اشمامي او چې وقف بل اشمام کې هم سو وجې دي نو درې او درې سو شپږ مع السکون المحض د خالص سکون سره سو وجه درته جایز دی وقف بل اسکان درې ول اشمامي او د وقف بل اشمام سره درې وجه نو سو شوي شپږ، وقصر مع الروم بلا ملام، او قصر وکړه د وقف بالروم سره بغیر د ملامتیا نه په تاسو ملامتیا نشي ویل ځکه د قاری صاحب وقصر او قصر وکړه مع الروم د وقف بالروم سره بلا ملام بغیر د ملامت څوک به دې پوه شي